عذاب شدید دا عذاب سخنا الذين اغسان يستحبون الحیات الدنیا خو خی ژوند دنیا ال الاخره په بدله د اخرت کې وي يسدون عن سبیل الله او من کوي خلق له الله د دین نه او يبغونا عوجا لټي پاږي کوګواله او لاګ د خلق فی ضلال بعید په گمراهی کې لری د حق نه وما ارسلنا ندلګل موږ من رسول هیڅ پیغمبر الا بلسان قومه مگر په جبه د قوم داغه لیوبین لهم چې خاره کې دیو ته بیان کې دیو ته واضح کې دیو ته احکام د دین فیذل الله من یشاء گمراه کوي الله چاله چوغړي دې کې چاته چوغړي وهو العزیز الله ضرور دی الحکیم حکمت والا دی څوک چې تپوس نشي کولای چې دا ولي عزیز ضرور دی الحکیم هر کار کې د الله حکمت دی ولقد ارسلنا موسی یقینا لګل موسی علی السلام بیا آیاتنا په معجزو خپل باندې ان اخرج یا په دلایلو ان اخرج قومک جراو بس خپل قوم لره من الظلمات تیرو د شرکو کو پر بی دین نه نور رڼا دوی دی ایمان ته وذکرهم بیان کې د بیا ایام الله یا عذابون د الله ان ایام الله عذابون یا واقعات د قومونو تیر شو ایام الله بیان کړي د بیا ایام الله واقعات د قومونو تیر شو ان فی ذلک یقینا پدې کې لا تن عبرت لكل صبر دهار مضبوط په دین باندې شکور قدردان د الله د دین و اذ قال موسی کله چې ویل موسی علی السلام لقومي لقومي خپل قوم ته اذكروا نعمت الله یاد کړئ نعمت الله علیکم بتا سبحان دی اذ انجاکم کله چې خلاص کړی مینال فرعون د فرعونانو نه یسومونکم رسول تاسو تاسو العذاب ناګره تکلیفونه و یذبحون ابناکم الا لول تاسو لګان و یستعیون نساءکم و جندې پرې خو دې زنان تاسو یا بیزه د کولی زنان تاسو وفي ذلك وما پدې کار تاسو کې بلا او امتحان من ربکم د طرف طرف تاسو عظیم ډیر لوی سړی مخې ته بچی لاله یې دا وړي امتحان دی یا بلا او نعمت من ربکم د طرف در رب زنا عظیم ډیر لوی دا څنګه نعمت یمت په دې باندې چې په تکلیف باندې صبر کول د الله طرف نه څه دی لوی نعمت دی کنه او دویم د دین امتحان هغه نتیجه سره وته دشمن غرق کو الله کنه دیو ته بیا قتل نو و اذا اذن ربک کله چې حکم کو رب زاله ان شکرتم کدا سو شکر ویزو لازیدنکم خامخ زیاد بکم تاسو د خپل نعمتونه ولین کفرتم او که تاسو نه شکر وکړئ ان عذاب لشدید نو عذاب زما سخت دی وقال موسی ویل موسی علیہ السلام ان تکبروا که تاسو کفر کوئ ان تم تاسو من فلر دی هغه چې بزمکه کې جميعا ټول الله ته هیڅ نقصان نشي رسولای فإن الله غني یقینا فإن الله لغني یقینا الله بے پروا ده حمید صفاتون والا ده الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم آیا ندی راغلی تاسو ته نبأ الذین خبرونه او حالات دا خلقو من قبلکم چې مخکې تاسو نه تیر شوی قوم د نوح علیه السلام عادیان او سمودیانو والذین ما کسان من بعدهم چې پس دې نه راغلی ولا علمهم ندی معلوم دغه قومونه الا الله مگر یو الله ته جاءتهم رسولهم راغلی دوی ته پیغمبران دي بالبينات په واضح دلایل باندې فردوا ايديهم واپس کړو دي خپل لاسونه فی افواههم په خپل خولو باندې سره چې چپ چپ کوي چپ چپ چپ هغه دې اشاره کړو چپ شي خب بیانونه منه کوي پیغمبرانو ته ویلي یا فردوا ايديهم واپس کړو خپل لاسونه فی افواههم په خلو د پیغمبرانو باندې اے چې پیغمبرانو بیانونه کول دي زرداغو په خلو لاسونه کې غوذل بس بس بس بس نور نور یا خلال نشي نور مسلې بیان نه کوي یا فردو ایدیهم واپس کړل لاسونه دیو خپل فی افوایم په خلو خپل باندې د وجې د غسینه راځي چې بشریت باندې اعتراض کوو اوس هم دغه شی ان انتم نه یذازو الا بشر مگر انسانان مثلنا مونږ په شان باندې شانتی څنګه تاسو خبره مونږ تريدون غواړی تاسو اند سو دنا جواړوي مونږ لره ما کان يعبد اباونا داغنا چې بندگی کې ولې زموږ مشرانو پاتونه راوړې مونږ ته سلطان مبین صدلیل کارا قالت لهم ویل دیو ته رسولهم پیغمبران دی پیغمبرانو د دیو اذا نه مونږ الا بشر مثلکم لیکن انسانان استاد بشر خبره خو دقه ده ولكن الله لیکن الله يمن على من يشاء احسان کوي بچا چې خو غشي بنه باید خپل بندګانو نه الله په موږ باندې احسان وکړو موږ له پیغمبري راکړه وما كان لنا نشته زمون په اختیار کې نه دی کوم جراوړو تاسو به سلطان ان سم او جزاء الا باذن الله مگر په حکم د الله دی معجزه راوړي معجزه خو زمون په اختیار کې نه ده صدا وعلى الله خاص بالله فليتوكل المؤمنون ځان دی وسپاري مؤمنان وما لنا سدي زموږ د پر الله نه توکل علی الله چې ځان نسپارو مونږ په الله باندې وقد هدانا سبلنا الله خو د نکړي د مونږ ته لیغی لاری زمون ولا نصبرن مونږ به مضبوط یو علامه زیتمونه په تکلیفونه چې تاسو مونږ درسوي ولا نصبرن خامخه مونږ به صبر کوو علامه زیتمونه په تکلیفونه چې تاسو مونږ درسوي بس رسوي نو څومره وسکی کوي زی وعلى الله فليتوكل المتوکلون خاص په الله دي ځان اوس پاري ځان سپارونګي